افرأيت الذي تولى دي جنا الله جل جلاله زجر ورکی او زورن ورکی تقریبا تر اخر تر صورت پوری هغه انسان دا چې د کم انسان کې مستقل مزاجی نه او مستقل طبیعت د الله تعالی اتباع نه بلکې اراز کوي او په ایمان او په نیک کار باندې مستقل نه پاتې کیږي او بیا د دې آیات شان نزول هم ده نو هغه سره به خبره نور واضح شي نو الله پرمای افرایت الذی تولا اے پیغمبر خبر را کما ته یعنی تعالی دل د الذی هغه کس تولا چې هغه د ایمان نه اړې دل د او د ایمان نه اعتراض کړي دي نو دین مراد سوګ دی الذی تولانا دا الذین مراد هغه ولید ابن مغیره دی د ایمان راړو په نبی له زلات و سلام باندې اتباع وکړه بیا ته بازي مشرکانو د د دوستانو د ته پیغور ورکو چې ترک ته دین الاشیاء و ضللتا تا خو د خپل مشرانو دین پر خدا گمراه شوی نګور دی ولید وتوی زدا الله د عذاب نه یریږي الله عذاب سخت د دی وجې می ایمان راړو نو چې کوم کس وته پیغور ورکړ او هغه ته د عذاب د ذمہ دارم بس مال دومره دومره پیسې راکه دنیا کې او چې آخرت کې تعالی کوم عذاب درکې نو ولید ته وی د عذاب بزد ته نه وجود کوم واپس کافر شه او مال پیسې را کستا په ځای باندې با آخرت کې ز عذاب وسکم داغه ذمہ دار زیمه نو دا ولید واپس کافر شو هغه له لغون ته پیسې ورکړي او بیا مزید لړن کې دي نو نور ولا ورنکړي سی ولا ورکړي او سی ولا ور نکړي نو الله فرمایي فرایت الذی تولى آیات لیدل دی هغه کس تولى عن الايمان چې ایمان راړو بیا والد چې ولید ابن مغیره دی واعطى قليلا اور کلغون ته کې مال غبل مشرک ته چیر دی به زما ذمہ داری والی واکدا ومنع الباقي او باقی معنی ملکو لګي ولا ورک او باقی منکو الله پرمای عنده علم العيب آیا د سره علم عیب دی فهو يرانو د دا خبره ویني چې دا غیر دا بل انسان هغه به د د طرفه په آخرت کې د د په ځای باندې عذاب اوسږي دا د سره د کم ځای نه خبر راغی د سره غیب دی چې دا خبره ویني چې زما په ځای باندې په آخرت کې بل کس عذاب اوسږي زبوله پیسې ورکم او زبا بچم نو دا په اعتبار د شان نزول سره معنا شو او د هر انسان عام جوالی آیتونه عام والی نه دا د غیر مستقل مزاج انسان بارګي الله پرمه یعت قلیلا چې هغه ورکی لغون ته کې اطاعت لغون ته اطاعت کی لغون ته کې مال ورکی لګه صدقو کی واک دا بیا اعتراض کی او بیا منشي او د دې وجه من شي چې یاره کدا مال خرچ کم نو بیا به د کم زین ملاویږي الله پرمای عنده علم الغیب آیا د سره علم عیب دی په هو یرا چې دا د خبره ویني چې یاره نور به ماته نه ملاویږي لکه دا خو د الله قانون دی چې دا یو تسلسل دی الله تعالی ټول انسانانو ته ورکړ کوي کاغه رزق دی که بدن دی که صلاحیت دی که طاقت دی که هر شی دی د وخت د ضرورت مطابق مطابق چې څومره خرچ کیږي نو مزید الله ورکي نو الله پرمای دا غیر مستقل مزاج انسان چې د منع کوي نو د سره د دی وجه نه منع کوي چې دا شته به ختم شي بیا به نور کم ځای نه راځي نو آیا د سره علم غیب دی او دا خبره مینه چې نور به نه ملاويږي د تغیب کې دا خبره معلومه شوې ده یادا د چې موسی علیه السلام ته د تورات نه مخکې کومې صحیفه ملاو شوې وي نو دا روانې چې کومې مسلې دي نو پاغي کې ذکر وي نو الله پرمای د موسی علیه السلام د سپارو مسله د ته معلومه نه ده و ابراهیم او د ابراهیم علیه السلام د سپارو مسله د ته معلومه نه ده الذي ابا ابراهيم وفى چې هغه وفا ای اتم احکامه چې هغه وفاداری کړی و ان د الله احکام پورا پورا ادا کړی احکامات هور پسې را روان دي ګوره دا قران عالمی کتاب دی خبر ده اندراله د ټولو کتابونو مسائل هغه په دې کې موجود دي داغه مزامین په دې کې موجود دي خدای نه مخ کې ابراهيم عليه السلام بارک الله فرمایلا ابراهيم عليه السلام وفا چې وفاداری کړو نو تاسو ته ما معنا وکړه تم احکامه د الله جل جلاله ټول احکامات پوره پوره ادا کړی که کم ازمایښونه پر اغلی وایزی به تلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن هغه ازمایښونو کې پوره وختو بعضو مفسرینو دا ذکر کړی چې وقفه د دې نه مراد وقفه عمله به اربع رکعات فی اول النهار ابن کثیر نقل کړی دی چې پاول درزه کې به سلور رکعات کول لکه څنګه چې مونږه اشراق کو لکه حدیث کې مرাজি چې اے د آدم اولادا مفهوم دا سره ته سار کې سلور رکعات او کنه زبستاله پر اخر کې څه شمه د اخر د پاره به کافی شم ټول رز د انسان د کفایت د پاره دا سلور رکعت انسان سر کیږي او بعضو د وب په معنا کې دام ذکر کړی چې ابراهيم عليه السلام بسار او مخام دا دعا وي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وغشيا وحين تظهرون یوشتمه سپاره کې تیر شو بهر حال ابراهيم عليه السلام وفادار سره که هرنګ عمل الله تعالی دغه په ذمہ باندې لګولو نو هغه کې وفاداری و ورپسې الله جل جلاله دا خبرو دا احکامات بیان کوي چې د دې دواړو په سپارو کې په صحائف کې موجودو الله تزر دا چې نه بوجته یو وازرتن یو نفس وجتهون کې وزر اخرى بوج د بل نفس ګناګار نو مسله واضحه ده انسان دنیا کې چې څومره ګناونه وکړي نو هر انسان به د خپل ګناه بوج په خپل باندې وجدي دا مسله اسانه ده نه چې جرم یو کړي او غیر د پکې بل شي د پاکستان عدالت ته نه دا نشته د الله عدالت کې دغه قانون دی د الله په کتاب کې د موسی علی السلام د ابراهیم علی السلام قران د ټولو دغه مسله ده چې چا جرم کول کړی دی نو جرم کون کې انسان بخپل بوج اوچتای او د بل بوج په انسان باندې نه بوج کیږي خبر ده تعالی هر انسان با د بل بوج هغه په بل چا باندې نه ورچی الله تعالی ورپسې آیات کې دویمه مسله وليس للانسان الا ما سعى او بل دا خبره چې نشته د انسان لپاره وليس للانسان او دا چې نشته د انسان لپاره ما اغس سعى مگر هغه سدي د پر ساعت چې د عمل کړي او کوشش کړي نو کچا ناکار عمل کړي نو داغه د پر ناکار عمل شو مسله واضحه ده او کچا نیک عمل کړي داغه د پر نیک عمل شو آیات ظاهری مطلب واضح دی د انسان د پر نشتا مگر هغه سو ما ساعت چې د کوشش او عمل کړي نو چې کوم کوشش عمل کړي کې انسان نیک کړي دي نو نیک بہت ملو شي او که بد کړي دي نو بد بہت ملو شي خدا یاد ساته دی آیات نه یو مطلب بل مروزی هغه مطلب هغه مراد نه دی یو مطلب د دې آیات نه مخ ته دار ازي چې کبل چاته د پر نیکه وکړي نو آیا هغه ته نه ملاوي یعنی یو انسان هغه خپل نه دی کړي بل ورپسې صدقه وکړه نو هغه ته نه ملاوي ایصال ثواب یا بچی ورپسې وکړه نو هغه ورته نه ملاوي ظاهر زه انتظار دی چې انسان د پر خپل عمل لري نو د بل عمل ک بل صدقه او کی بل د نوافل وبخي بل ستاده پر دعاګانی او کی بل ستاده پر خیرات دو کی حج کی نو هغه ستاده پر نشته ستاده پر صرف خپل عمل نه د آیات نه ظاهری دا مطلب مفهوم دا معلومیږي وګوره آیات کې د دې تذکرہ نشته چې د بل غتا ته نه ملاوي بعضی مفسرین وای دا آیات د جرم د باره کې دي ځکه دغه دینونو کې د ابراهیم موسی علیه السلام دین کې یادې کې به بعضو خلکو دا کول چې د رور په ځای د پلار په ځای به رور راټینګ یا ضرور په ځای باندې پلار د الله د طرف دا قانون نه خدا سي به کول چې د یو په ځای باندې به بل داغه او د یو په ځای به بل مجرم ګرځاو نو الله پرمایل نه داسې نه ده دا د هر انسان د پر نشته مگر چې د کم جرم کړي داغه سزا درته ملوي د دې سزا به بل ته نه ملاويږي د دې سزا به ته ملاوي نو بعضو د آیات هغه د جرم د پاره ګرځولې د انسان د پاره صرف هغه جرم او داغي سزا ده چې د پخپل باندې کړی د نیکه بارک ذکر نه د داغي بارک مستقل دلایل دي چې د بل نیکی هغه انسان ته ملاویږي لکه حدیث کې راځي زامات الانسانو ان کته عمله الا عن ثلاث او کما قال انسان مړ شي عمل ختم شي مگر درې سيزونه داسې دي علم دی داغه د وجه نه خلکو ته پیدا ملاويږي یا صدقه جاریه ده او ولد صالح يدعو له یا نیک بچی د دل دعاګانې کوي خبر ځان تعالی دا خو د خپل عمل نشي ظاهر متبادل نو په دې آیات کې د دې نه پینشته چې په دې آیات کې د دې نه پینشته چې د بلغ نه ملاوي د بل نیکی چې تا په سه وکړه تا په حساب ایصال ثواب وکړه داګه نه پینشته هغه مستقله حدیث کې راغلي دي لکه تاسو ته ما یو حدیث هغه ذکر کو او دام یاد ساته په دې آیات باندې یو اشکال بل مرضی چې ګوره د مخ کې معنا باندې چې کومه معنا مراد ده چې انسان ته صرف د خپل جرم سزا به ملاوي نو په حدیث کې چې راځي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي ان المیت لا يعذب ببکاء او ان المیت لا يعذب بكاء اهليه كما قال لز الفاظ دي نبی اسلام فرمای میت ته د هغه د کور والد جړه د وجنه سزا ملاوي چې دا خلک په جاړي نو د سزا ملاوي نو داګه جواب داري چې میت ته د دې جواب دادې چې د دې د جړه د وجې سزا نه ملاويږي بلکې چې کومه علاقه کې رسم او رواج او خلک په میت باندې جاړي نو دغه میت له پکار دی چې د کله رواني او د ته پته چې زه خنیمه نو د ځان نه مخ کې وصیت کې چې زه خو خنیمه ګوره ما پسې جړه مکوي چغه انګولا جړه خیر د خو چغه انګولا او گریوانونو شټول دا ما پسې مکوي ځکه د پته چې دا خزي بدا کوي یا د کور د خزو عادت د چې سندري وي خبر ځان تعالی نو دل په کار د چې د مخ کې وصیت وکي نو د ته د جړه باندې سزا نه ملاويږي په خپل عمل ملاوي او خپل عمل څه شه دي هغه د چې د مرګ نه مخ کې وصیت ونکو دل وصیت په کارو چې په ما باندې سندري هغه موایه نو آیات هغه ثابت واضح د پاګې باندې اشکال ناراضي هر یو مجرم ته به خپل جرم سزا ملاوي او نیکه چې دی هغه بل ته پات شو هر نیکی د آیات ساته کاغه تلاوت ته که هر یو عمل دی هغه رسی بطوری ایصال ثواب رسی خبر ځان تعالی او دا میات اوساته چې بعضی علما امام شافعی رحمت الله علیه عادت تلاوت باره کې وی تلاوت نه او زمونږ مسلک دا دی جمهور مسلک دا دی که هر یو عمل لې که نفل لې که حج دی که هر یو شی دی داغي انسان تخپ اجر اگر رزي غوت ملاوي زبست دا نه پوره ډیر دی او احکام سو الله تذر وازرتن دا چې نه بوچتای یو نفس چې تاون کې وزر اخرى بوج د بل نفس ګناهګار وان وان وانه وان او یقینا شان دا ده لیس للانسان نشته د انسان د پاره الا ما سا مگر چې د کوششو کې ژوند کې عملو کې هغه دی ولا